قد ابدلك الله به مقعدا من الجنه وګوره دوزخ ځای ته دی بدل کې درک الله رب عزت تعالی رضای د جنت دوړ دی ویني ارچ منافق او کافر دی فیقال له ما كنت تقول في حق هذا الرجل نو هغه وی ما ته پته نشته حقیقت نه نیم خبر خو كنت اقول ما يقول الناس خلکو چې سویل ما به وویل فرشته وته وی لا دریت ولا تلیت تا ځانم نه پوهه کو او نه د بل تابعداري کوله ويزرع بمطارق من حديد او هر شي چې کوم دنو هغه پلکونو باندې په ګرځونو د وسپنې باندې داسې یو ګزار چې واوري چې هغه چې اوري دې لرا مې علي فیصیح صحتا او کې او چغا یا سما چې واوري دې لرا مې علي غیر ثقلین متفق علیه ولد ظهور البخاری مضمون د حدیث متفق علیه دی سزن زن الفاظو کې اختلافات دي د بخاری او د مسلم او چې دلته کوم ذکر شوی دی نو دا د بخاری لفظ دی د مسلم لفظ د دین لګ لګ بدل دی په دې حدیث کې یو سوال فی القبر ذکر کړي دویم ذکر کوي عارض المقاعد عارض المقاعد چې انسان د قبر کې خپل خپل ځایونه پیش کول شي په دې حدیث کې موازی د تحقیق اول انه لا يسمع قران عليهم یو مالکۃ الارا مساله چې هغه ته ویل کېږي مسله سماع الاموات مسله چې کوم نه د سماع الاموات دا سماره کتل عربون ته مسله ده ابتدا کې مسله دومره نه وي خو وخت یې دو سره اصطلاحات هم ولان د ځان نه جوړ کی پکې مذهبونه پکې هم د ځان نه جوړ کی نو مذهبونه هم ډیر شي او اصطلاحګان هم شي ډېر شي او دا مسله په دې عنوان سماع الموتى او سماع الاموات دا مسله تقریبا په خیر القرون کې نه و په خیر القرون کې دا مسله نه و ورستو چې کوم دنو مساله شروع شو بس مخکې و یو نس نیمو هغې کې به یو عالم خبره وکړه د خپل وس مطابق تشریح یې څه کړه وکړه نو یوه توجیه یې وله خپله څه کړه وکړه د هغې کې دا نه وه چې مړي اوري مړي نه اوري او د ټولو مړو باره کې خبره وه خو د هغه نس مطابق هغه یوه توجیه څه کړه وکړه ورستو علم کمیده جهل زیاتیده اتباع الهوام او شرکیات او شروع شو داغه لپاره مختلف جوازونه کتل شروع شو منډه او تړلې شروع شوې پای کې مسله سماع الاموات راوته مسله د سماع او اموات سماع او الموتى ته وي او بیا د نس د توجیه خلقو د مذهب اختلاف جوړ کړو لکه یو سلفو کې به یو تن د یو روایت یو معنا کړی و دا غین هغه مستقل سره جوړ کړو مذهب جوړ هو چې دا دا توجیه کړی دا د مذهب دا و او خو بس وخت ته ډېر و توجیه وسکړه خو کړه دا غینا چې ګمندنو دی باقاعده چې ګمندنو مذهبونه جوړ کړل لکه چې دې نه کلا ته سره وتا یو توجیه کړی و چې دینه مراد مړو نه مراد کفار دي صحیح ده دا اوس خبره نه وه د هغې نه جوړه کړه چې لکه د ده په نیز مړي اوري نو ځکه د چې کومه د موتانه څه جوړ کړی دی کافر جوړ کړی دی کافر جوړ کړی دی بعد دا چې کوم دی نو هغه بیا تکلفات شروع شو دا ویل شو چې مارکات الاله مساله ده او په دې کې د قرن اول نه اختلاف دی و قرن اول کې خدا سي پورا اروان ورانو سبا غوار بارګي او یو ناس کې د توجیه اختلاف او توجیه اختلاف نه مذهب سره جوړ وو مذهب جوړ وو خو ابن عمر عائشہ به ته وی چې نبی رسول الله داسې ویلي دي چې نبی رسول الله داسې داسې ویلي دي په یوه راغینا جوړ داسې شو چې خبر باندې ما وکړ چې ابن عمر رضی الله تعالی عنہ سمع متاثر قائل جایشی رضی الله تعالی ورته توجیه وکړه هغه خو بیا غلې شوی و چې غلې شنو مطلب دار چې سقوط بیمار دی بیان بیان معلومیږي دا چې هغه ومنله دا چې دا ځان توجیه وکړه ومنله را دې بنه دې کړې چې وې منله نو بس مطلب دا دی چې ما خپل خبره پرې کړو اختلاف د کوم ځای نشو او بهر حال دا ویل کېږي چې دا اختلافي مسله ده دا مسله چې کوم ده نو سماع الاموات د دې څو صورتونه دي چې دونه پته ولګي چې اتفاقی کم دی او اختلافي کم دی یو مسله یو صورت چې مړی چې کم دی نو د لرې او د نږدې نه هره یوه خبره هغه چې کم دی نو اوري اگر چې اسباب نشته خو اوري د لری او د نږدې نه هر یو خبره د هر چا هغه چې کوم نه سکے اوري دا قیده شرکیه ده دا شرک دی د دې قائل مشرک دی هدې قائل مشرک دی دیم صورت چې وسړې څه کوم دنو د قبر خوا ته لاړ شي مړی ته را مدد شوی چې دی زما د را مدد شاوړي او عقیده یې دا وي چې دی زما د را مدد شاوړي نو دا شرک دی دا چې کومه شرک دی او دا عقیده وي چې د زما را مدد شاوري دا عقیده شرکیه ده دریم صورت دا ده دریم صورت چې موږ د قبر خواته زو دعا کو دعا کو مقدار الله رب العزت کو غواړي نو واوري وته کدا الله رب العزت خو خشي جواب اوري وتا مونږ د توایو چې مونږ د الله نه سوال وکړو که الله رب العزت خو خي جواب اوري وتا ځنې عالمان چې د سماع الاموات قائل وو چې هغه وی قبر خاطر شي د بلنې نه علاوه بلنه موږ ویل د بلنې نه علاوه نور خبرې دا نور خبرې شي دا دوه قسمه دي یو موازی دی منسوسه دی او درې موازی غیر منسوسه دی موازی منسوسه هغه درې دی یو موازی د سلام چې لکه سړی لاړ شي خبر خواته السلام علیکم وي مخبري سره نږدې نو یو دا دی دویم د مواضع منصوصه او علاوه نور ځای دی خدای د بلنې نه علاوه د بلنې باره کې نسته چې ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم مواضع منصوصه دا دریو دا په حدیثو کې راغلي دي د دین علاوه ځنې کشفونه او کرامتونه وي چې ما خبره کوله ما د کومړي د طرف نه سره ملاو شو جواب ملاو شو یا قبر خوا کې سړی ناستو تبارک الذي واورېده دا چې کوم دنو کشفونه وي یا کرامتونه وي نو دا به ډېر دي خو مواضع منصوصه چې موږ یادو هغه درې دا شو دا مقصود درې مواضع دي او غیر منصوصه د دین علاوه چې لږ خبر خو حقیقت شو لګای چې زما ته اورو ما یا نور چې کوم نه سو سیزونه وی نور خبره چې دا چې کوم نه اوري محققین احناف چې دي هغه په دې کې د مواضع منسوسو کې اوم چې کمندونو د سماع علماء قائل نه دي سماع علماء چې کمندونو قائل نه دي خبره پوهیږي بل اسباب عادي په غوږونو باندې سما چې په اسباب عادي او باندې د دې غوږونه دي او دې چې ګردنو په هغې باندې خایل دی اوري د مرګ سره اسباب عادیه ختم شو د دې تقریبا سو قائل نشته د دې تقریبا سو قائل نشته چې اسباب عادیات عادی سما د کام تر جون څنګه ورو دوی مدا ما فوق الاسباب ما فوق الاسباب چې اسباب نشته او بغیر د اسباب اوري الګا چنه او چنو چنو پارا دې چنه ته متوجه شي ولګا دا چنه ټول اوري شاوې پاسې زی هغه چار نمبر کوم دغه ته کمرې ته زی سواتیانو کمرې ته زی شاو ټول قران مجید والے ته زی شوستا سوغه کمره ده الا هغه سواتیانو کمره ما فوق الاسباب چې اسباب نشته او اوري اسباب ختم شوی دی اوس کوي اوري ادا دویم قسم ده دا ما فوق الاسباب سما صفت د الله تعالی دی دا الله رب العزت صفات ته دا سه سما بل چاله مانل شرک ته دا سه سما بل چاله مانل چې کوم نو څه شرک شرک ځنې خلک سما صرف دا دوه قسمه کې ځکه چې دی مکلف مخلوق دی نو که واوی وړي نو ایمان بالغیب څه شو بیا ایمان بالغیب پاتې کېدلی ایمان بالغیب بیا نشته نو دوی ته نه اوري دویمه دا ده چې زمونږ دا صاحبي ولې نه اوري من له تعلق بهذا العالم چې دا غي چې کمونو دې عالم سره تعلق دي تعلق به هذا العالم چې دا غي عالم سره سوي تعلق عالم برزخ سيزونه د پیریان او انسانان نه وي خبره باندې پوښي غیر الثقلین استثناء منقطع ده دی یې ناوري او مې یا مې یلیه هغه څوک چې هغه د سره نږدې وي دا هغه عالم نه هغه عالم نه او دې جهان والو پیران انسانانو ته اعلان اوري دا ایمان به غیب سکیږي فوت کیږي او یا فوت کیږي الله جل بخاری وعن عبد الله بن Thank you.